هغه وویل زما دا کار نه ده چې زه دغه بشر ته سجده وکړم چې تا هغه د بوی ناکې خټې له وچکو دلي څخه پیدا کړی دی قال فخرج منها فإنك رجيم پروردگار او فرمده تل دې ځای وځه ځکه چې ته راتل شوی فإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين هغه وویل زما پروردګاره څنګه چې تا زه به لارې کړم په هغه شان د اوس زه په ځمکه کې د دوی لپاره د غولونکو وسایلو په وړاندې کولو دوی ټول به لارې کړم دا دوزخ چې د ابلیس پیروانو ته اختار ورکړ شوی دی اوه دروازې لري د هرې دروازې لپاره لا غونه یوه برخه خاص کړای شوې ده إن المتقين في جنات وعيون د دې پر خلاف پرهیزګاران به په باغونو او چینو کې وي ادخلوها بسلام آمین او هغه ته به ورشي چې دې ته ورننوځي له سلامتیا سره بې ویرې او بې خطره ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين دا غو په زونو کې کلک ډیر د خری راخوي هغه به موږ ترې نه وباسو هغه د پخپل منځونو کې ورونه ورونه یو بل ته مخامخ په تختونو باندې کینی ابراهيم عليه الصلاة والسلام وویل آیا تاسو په دې زوړوالي کې ماته د اولاد زیری راکوي لږ فکر وکړئ دا څنګه زیری ماته راکوي قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين پرته دا غلم مېرمنې څخه چې د هغې په باب الله پاک فرمایي چې موږ مقدره کړې ده چې هغه به د بېرته پاتې کېدونکو څخه وي فلما جاء آل لوط المرسلون او هغه ته مونږ خپل دغه فیصله ورسوله چې د سهار راختلو سره به د دغو خلکو جرړې غوڅې کړای شي وجاء أهل المدينة يستبشرون په دې ترڅ کې د خار خلک د خوښۍ په چپو کې ګډ د لوط علیه السلام په کور وروختل هغوی غرونه توګل کورونه جوړول او په خپل ځای بیخي بې تشویشه او ډاډه وو اخذتهم الصيحه مصبحين په پای کې یوې قوي چاودنې هغوی سهار مهال ونیول ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون موږ زمکه او آسمان او دغه ټول هستۍ له حق نه پرته په کوم بل بنسټ باندې نه دی پیدا کړی او د پریکړې ساعت ارومرو راتلونکی دی نو ای محمد ته د دغو خلکو پر بابیزه چارو د شریفانه تېرېدنې څخه کار واخله ان ربك هو الخلاق العليم او مه د دوی په حال باندې خپل زړه ځوروه دوی پرېږده د مؤمنانو خواته پاملرنه وکړه وقل إني أنا النذير المبين او نمنونکو ته ووایه چې زه خو کاره سرګن اختار ورکوونکی یم د دې لاج دا ده چې د خپل رب له هم سره دغه تسبیح ووایه دغه په وړاندې سر په سجده کته کړه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين او ترغه ورستی ساعت پورې د خپل رب بندگی کوه چې دغه راتګ یقیني دی